بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبقال مخکې متن دا مسله معلوم چې درندګان وي که د ځناورو نه وي او که د مرغانو نه وي نه د درندګانو هلکه وایه غوښه دا ناروا ده مردار د خوراکي جایز نه ده نو دې نه دا معلومه شوه چې ځناور یو درنده نه وي دا هغه وخت به حلال کنه نو هغه کې خو چې کوم دی دا حمار هم راځي اهلی حمار او کچران کچر کچر څه جنې ها هغه ولا جوز روانه اكل الحمور الاهليه البته د واشي خر خوراک روانه واشي خر چې دا غرونو کې ها لیدلې مې ابرګ برګ زی ابر ورته وای ورته وای زی اور باز خلکو ته امریکایي خر وای ورته وای مړه راخه خري مې امریکایانو ته منسوب کړای تاسو پښتون په خره والبغال قچر لما رویه د جابر هغه حدیث نه چې روایت شوی دا د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ان نبی صلی الله علیه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير رسول الله مبارک منا فرمایلی د خوراک د وخت د اسونونه والبغال د قچرونونه والحمير او د خرونونه وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر حضرت علي كرم الله وجهنا نے روایت عليه السلام باطل کا نکاح دا متعے نکاح متعید نکاح موقت نکاح ورته وایي تاسو به د نکاح کې دې فرق پیژندلې تاسو پښتو پیږي او شیعاګان دې له نکاح د صيغه وایي شیعه نه دي شیعه دې ته هغه د صيغه نکاح وایي او دوی وایي نکاح د صيغه د ډېر د فضیلت کار نه د ظالمانو تاسو خو په حضرت علي رضی الله عنه باندې وایي نه ها تاسو دا غي خبره نه وایي حالانکه دا غیر روایت خدای پاک عجیب شان دا روایت د تعالی کړی رضی الله تعالی عنہ او شیعاګان څنګه جایز بولی یا د نس او نه دا عجیب لکه د جعلی عاشقان رضی الله تعالی عنہ چې د جعلی خبره نه مني د خمینی خبره مني خپل مخ تاسو ولا لکه قال احضر المتعه یا د نس خمینی خمینی نو ورکړي به امسه چامل خلاص قال ويكره لحم الفرس مكروه بكراهية التحريم باندي واخد أف عند أبي حنيفة فنزلوا إمام حضرت امام ابو حنيفه رحمه الله تعالی و تبارک خلاص لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر تك ولأبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الله جل جلاله اسونه پیدا کړی دي ول بغال قشرونه پیدا کړی دي ول حمیر خرونه پیدا کړی دي لترکبوها دې د پاکستاسو ان باندې سوار شي وزینتن او دای د زینت لپاره چې کوم د پیدا کړی تاسو زینت قربانه وکي خخ کاری اصله مزکی سو خپل ښکاری خر چې تک سپین خر وي څوره مزه کوي سپین خر چې ښځې ساتلی یو مضبوط یو خو دا ټک وي مضبوط ته چرمه لکه چېرته اسمان ته سواره شوي یې ها لیدلی مو هم نه ده خانم اوس طریقه د استدلال د آیات الله جل جلاله دیری پار ذکر فرمایلی ده چې الله جل جلاله په خپل بندگانو باندې اظهار احسان کوي اظهار احسان کوي او قانون دار چې خيار او حلیم ذات قانون دار چې هغه پچا باندې اظهار احسان کوي دا غسیز بیا غ اعلی منافع ذکر کوي ادنا منافع باندې امتنان او ازال احسان نه کوي نو الله جل جلاله حکیم ذات نو په دې حیوانات کې دا سوریدل او زینت دا ثانوي حیثیت لري او دغه خو خوراک هغه چې کوم د اولنی حیثیت لري ها اوس کچرته دا غوخي حلال وي نو په کاله چې خدای پاک دې شي ویلي تاکلوها وترکبوها مسینا او خدای پاک تاکلوها نه یې فرمایلی ولی ځکه په عقل د لحوم سره بقا د نفس را دي نفس باقی کیږي ور باندې که واخو نه خوري ها مرد شي او که په خر باندې یا په اسمان یا په قچر باندې سور نشو په خپل بلاد شي او که دا زینت تر حاصل نه سمړ کېږي نه نو اعلی احسان دا په لحوم کې ذکر دې سره بقاله سره نفس او د رکوب او د زینت سره بقاله نفس نازل په کانا چې الله تعالی الله جل جلاله سویل لتا کلوها دا تا کلوها ذکر دې ویل چې خدای پاک ته دغه خوراک تلکې پسند نو نو علاج نه چې احسان ذکر کوي هغه په لحوم حلاله باندې کې په لحوم محرمه باندې حلاله باندې نه په لحوم خبيثه او حرام ځکه خدای ذکر نه کوي څه مثلا خرج راوته دا قول دی الله جل جلاله مخرج الامتنان فزيد بيان د احسان کی والاكل من اعلى بیانول فعلا د نعمتونو باندې چې بیا ویم تنو اظهار د احسانو کې به ادنا افادنا د نعمتونو چې رکوب او زینت سمجھ کړه دا هو دلیل الکه نقلی لانه دا پرسته حالت ارهاب العدو دا داس یو اله ده چې دا سبب د ډارولو د دشمن ده دنیا کې تاسو وګورئ هر مملکت هر الکه خار خپل فوج ته ډیر لوی حیثیت ورکړي تاسو سمجھ کې راځي دا هغه په بجټ کې خپل مستقله زیاته حصہ وي ولې چې ستا فوج نه وي تعالی به دښمن نه یری په دې سره ارحاب د عدو راځي لأن لأنه دا فرات آلة ارحاب العدو دا آلة دا لکه دا دارولو دا عدو دا دهشتګردي لکه وایا هغه د داسه ولا وای الله ته تاسو پښتو کوي ترهبون به عدو الله قران د مشان کې الله فرمایي نو فیکره مکرونه عقله خراس د علی د ارحاب د عدو ولی احتراما له جهت د احترام سبحان الله سبحان الله سب کې د دې وجنه چې د دې اص احترام پکار ده لهذا يضرب له بسهم في الغنيمه مسلمانان د کفارو خلاف جهاد وکي او هغه مغلوب کی هغه مال غنیمت کونی شي نو مجاهدین دواله کوي قسمه وي یو هغه مجاهدین چې هغه راجلنی jihad کړی بل هغه مجاهدین چې هغه راکبن راکبن لکه jihad کړی نو کوم مجاهد چې دی هم او اس هم ورته دغه به څو حصے وي دوا یو حصہ د دوی یو حصہ نو د دې اس یو مستقل مجاهد حصہ وشوله ها سمجھ کړه رااله نو دی وجه سبحان الله ولهذا يضرب له بسهم في الغنيمه ولأن في اباحته او بل په اباحت لحم الخيل تقليل تقليل آلة الجهاد كما ولد علي د جهاد د جهاد علبه کم شي او چې علبه د جهاد کم شوله نو ستا طاقت کې کمزوري رااله نو بیا به خامخا کافر تا تسترګي برګي څومره تبرګي سترګې به درته ورګي یاد نه سخبه پښتو په یې کنه پوي ته تقلیل د علی جهاد په کار نه مسلمانې پار په کار دار چې دا باید کلاشینکوف هم ولري ابل لوی بلا هم ولري هغه لوی چې پر خلاصي هغه ته سوی اټم بم دا هم ولري یا د نه سخبه او کنه دا اخیری هغه چې پر خلاصي کنه یا د نه دا اټم بم هم باید ولري کافر هغه ما ته مونږ نه دومره نه یریږي ما ته روزه ساتل نه دومره نه یریږي هغه زما ستا د اسلام بم نه یریږي یا د نس کوم اسلام ملکونه چې اسلام بم لري یا د نس امریکای او نور کافر هوادونه هغه سره په ځل کې ډېر عناد او حسد لري او هر قسم حربه استعمالي چې هغه مغلوب یا د نسو ولی هغه دا نه وایي چې دا ایټم بم دا د ایران ایټم بم دا یا د پاکستان دا یا د بل ملک یا د بل ملک هغه دا اسلامي ایټم بم څه اسلامي دا کله چې لکه کار خراب شي پر اخو صاحب کی څه وایي کی تر اخو صاحب کی یا د نسو خبره نو په کار دا چې مسلمانان هغه واحد لهم ما استطعتم من قوه ها واحد لهم ما استطعتم تاسو ځان تیار کې څومره تاسو طاقت ما استطعتم من قوه تاسو د طاقت نه افرادي قوت جوړ کړئ مسله پیږي او تاسو د اصله ولا طاقت به ایمان طاقت خو تاسو طرف ته بیا د نفس خبر ان شاء الله مؤمنانو سره د اعمال طاقت هم راځي ولیکن دا هم نبی رسول الله درې آیات الله وهي رمي الله وهي رمي الله وهي رمي بهر تقدیر زمون شیخ صاحب فرمایل زمون د شیخ صاحب یزه چې دا مغنه عالم دا ول برکات مولا علی چې مولا شنو بیا می توپک واخی دغه حدیث کې دا شی راځي توپک می واخی بیا می نه خپې وشتل سم ویستل نه ښه وې ما خو چې تم څو پک چلول نو خو چې ما به ویستل او بل کېدل اځما د نیت اثر وکړ او نور خلکو پر نه څو ویستل د خدای شان خر نه لأن في إباحة تقليل تقليل آلة الجهاد وحديث جابر دا بلا خبره اوس دلته مخکې یو حدیث تیر شو د خالد ابن ولید چې د اس غوخه دین نبی علیہ السلام منع فرمایلی او امام محمد امام شافعی او امام ابو یوسف هغه دلیل ولې په روایت از جابر من چې حمول احلیونه نبی علیہ السلام منع فرمایلی و او اجازه یې کړه په لهم رسولو کې دا وی حدیث ته جابر دا معارض له حدیث ته خالد سره رضی الله تعالی عنہ اوس د دوه من کې تعارض راغی یو دلیل له اباحت ته چې حدیث ته جابر ده بل دلیل له حرمت ته قانون دا چې کله مبیح او محرم تعارض راشي نو ترجیح الکه محرم لوي پس باندې مبیح باندې خالد الکه حدیث ته ترجیح مور کو پس باندې په روایت د جابر باندې ځکه هغه محرم ده په ترجیح المحرم ها ثم قيل الكراهه عنده كراهه التحريم بیا دا خبره شوې ده چې کراهت په نيز امام ابو حنیفه دا کراهت تحریمی ده وقيل كراهه التنزيه دا دواړه قولونه راغلي خو الاول اصح اول قول دا صحیح ده امام ابو یوسف سوال کړ امام ابو حنیفه چې کله ته وایې چې انا اکره د دې نه تاسو مطلب دی د دې نه ما مطلب دی چې دا مکروه ده پکې نه هیتی تحریم سره یو فقيه عبد الرحمن عبد الرحیم کرمینی والله وایي هغه ما حضرت امام ابو حنیفه رحم الله په خوب کې ولي ته څه کې په خوب کې مې ولي او ما ویل جی دا دا اسونو متعلق چې ته کراهت باندې قول کې دینه تاسو مراد حضراتل چې هو کراهت صاحبین یا عبد الرحیم دینه مراد کراهت تحریمی اے عبد الرحیم استاد ویږي کنه پوي شدی شدو سره وس چل کو واما لبنه شدی الکوی د اسپی فقد قیل لا باس به چاوی دې په دې کې باس نشته باک نشته خدای وی په دې کې کراهیت ده مسله پرې کړم سور د پرس مکروه ای کتابونه د اس په سورده مکروه ای کنه سور ها مشکو کړه حم هغه لا بل شي ها ما تقدیر یو قول خو پکې دغه هم کنه دا اخو دې طاقت لري نو دی وجل نو دا دا غي په اعتبار باندې چې سور سور لا مکروه ای لبنم سوی ځکه چې دا اوش ګری دی لاړې دا د سن راځي د دې غوخنه او شریعه هم ده غوخنه تولد خدا واما لبن فقط لا باس به لا ليس في شرب التقوي على الجهاد فتوا دا ده چې دا شیدو کې کراهیت تنزیهی را مفتابه قول مکروه تحریمی نه خو مکروه په کراهیت تنزیهی سره په دې باندې فتوا راغله کتاب ولا دا خبره نه تل کړی قال امام قدری فرمای ولا باس باكل الارنب خرګوش کوم ده د دې په خوا کې باک نشته دا کدا په شان د اوسې باندې بارسنګ دی په شان باندې یاد نه ځکه نه زینا نه درینده ده ها د بهایمو او الوزي خاصم نه کالوزي تاسو کتلې چیرته کتلې ده خاله لئن النبي عليه الصلاه والسلام خا سوی خوراک دا جایز ده سویان تاسو خورلې سوی زموږ یو موږ یو رفیق ملګری مو ما ته مولوی صاحب هغه ته مې سوی راړلې د خروبه مې خاله هغه زما مدرسې نه راغلی وم بیا راغله ما ته یې مولوي صاحب ته ذبح کړه ما ذبح کړو خو دا ټوکر نه ټوکر کې و ټوکر نه مخکې به ټوکر وي اوس دا لپاپي دي چې ټوکر کې و نو غړی را یې سره چې چاړو په کې خو دا ذبح مې کومه یا څوک نه په ولي مې دا خو ما د سره ولي کې پښه مې چلاله کړی زما تاسو کو نه خورم کته خوري وکړم زه دا نه یاد نه پښتو بس هغه هغه یې مړ دا له دور ورکه مری دا ما ته ګټ بل شي راغله بیا د نس څنګه شو بس بیا هغه بل چاله ول کاغو خلاص ما نه یا د نس پاډیر خا الکه زمونږ ډیر قریبي دوست د دې په واسه کې بیا بټیران یو ځړل یو یا د نس خایا چې دی یا د ډیر مزیدار خو یا الله ته منو سلواچی والله وای به ډیر چرته خړلې اوف عجیب مزه کوله عجیب غوخه وسبه کې و سو کله کله چې لږ مضبوطی بیا خې غټي دا غرونه کې چې ډېر مضبوطی دا دلته خدا خاصه لګي چرګو پښانی خا یو ملګری ماته د طالبان ډېر چالاک ماته یاره چې خرګوشونه فخو بیا ما دعوت خبره واضحه ده فإن الزکات لا تعمل فی دا زما کول اثر نه کوي په انسان او په خنزیر کې عمل ادمي فل حرمته و عزته و کرامته والخنزیر نجاسه د کما فی الدباع د انسان چمړه دا نه پاکي اگر که تی رنگ کې هم د حرمت نه وجه د خنزیر چمړه نه پاکي اگر که تی رنگ چې هم درن کېدل نه بعد هم نه پاکي وقال شافعي الزکات لا تؤثر دا زب کول اثر نه کوي فی جميع ذالک او ټول غیر ماکول لحم کی شمره پاک نه ګرځيږي وخه هم پاک نه البته شمره پاک دل بیا هغه وخت کې پاکي چې کله سوال ورته واه رنگ جین رنگ وایاله فی جميع ذالک وقال لانه دا چمړه طبعا سره پاکي اصل ته هر څه ګره وخی نو الک تاسو پرون ما ویلو چې مطبوع بغیر تابع بغیر نه مطبوع دا نشي کېږي چې وخه الک مردار شي او چمړه نس شي الک پاک شي ولا تبع بدون اصل دې لپاره بل مقیس علی اشتوي او یوم جسد حیوان ذبح لکه څنګه چې وخه پاک نه ده چمړه هم پاک نه البته که چمړه پاکېدل بیا مستقیل رنگ ولول کې بغیر رنګ پاکيږي نه دام داشه در امام شافعي مولا مستدل دی ولنا موږ لپاره دلیل دی ان زکات مؤثره في في ازاله الرطوبات والدماء السياله اصل زکات وکاره کوي زکات دوه کار کوي چې ته حیوان ذبح کی د خدای پاک شان ده نو دا دوه اثر کوي یو اثر په چمړي کې کوي بل اثر هغه کې کوي وخت کې اثر دا چې وینه ور راو بس چمړي کې اثر دا چې رطوبات راو بس اثر په چمړي کې خو وینه نه کړ کوي نه هغه رطوبات په تل کې مختار هغه راوځي په ذبح کول سره نو معلومه شو چې دا چمړه په طهارت کې تابع ده وخی نه نه ولې طهارت ته وخی به دم راغی او طهارت الکه د چمړي ها الکه به ازاله رطوبات راغی نو معلومه یې لکه چې دوړ کې دا طهارت مستقل مستقل دی او شو مثلا او خلا جي وانا خلا وان زکات مؤثر في ذلك الرطوبات والدماء السياله وهي نجسه دون ذات الجيد ولا هم هر واحد رطوبات او د وینو د ضمیر په جبا د هر واحد راځي کې وهي د هر واحد رطوبات او د دماغ دا نجس ته دون ذات الجلد و ذات اللحم نظر وای خدای دې تاسو مړ کی مردار څه چمړه تاول وسته چمړه پاکه لکه مرداره مرداره ده البته که د رنگ ورته ورکه بیا څه سول پاک کولی پاک سول پرې اوس خو زه به هم نه دراغل وجلاله چې د رنگ کولو سره رطوبات ورنه اوتل چې هغه اوتل خود به خود پاک سول پوښتنه مثلا نو معلومیږي چې امرت تابع د غوخي نه د غوخه مردار ده شلوار رنگونه ورته ورکه پاکه به ها نسی بیا نو حالانکه دغه شمره د مردار نه وباس او بیا رنگ ولا ورکه او پاس سره ده بهترین جای نماز ونه جوړ کا کوه په قرباني سره منځه ویل کنه خسرې شي د جلد او ابتداء د لحم د یو بل نه جدا زکات ولې کې چې د غوښې نه وینه وبي زکات ولې کې چې د چمړې نه رطوبات لاشي ٹھیک شو ها چې دا خو لکه اختلاف راغی کنه نو کوم چې د دوه دوه حکم هغه سره مرتب ده د غوخي کار سره تناول چې لا خروج کی تناول څه په مد ید لاخذ الشيء تناول څه ته وایي لاس د شی لاس اوس کې د یو څیز راخیستلو د پاره نو غوخه د تل پاره نه خو خوري به که به نه خوري خو یا به په خپل خوري یا به ها بل باندې خوري په بل خورل د شل لکه په ځان بلکې په بل باندې خورل لزان ډیر بهتر دی یاد نه او دا طهارت تجري دا مقصود څه دی چې وا چمله سو خوري ها نه خوري یا دا معلومه کې طهارت پتی مقصود دی کته مجوسی کاکا هغه کله کولې دواړه مردار دي تخره خسړې کا فعل د مجوسی هغه سره زکات نه ده که دا وینې بهېدلې دي هم دا د ځله کلی چې بهېدلې هغه رطوبات ته چمړې نه کړلې دي هم دا د ځله کچري تلې ولې هغه زکات په طریقې مشروعې سره رانغی نو چې په طریقې مشروعې سره زکات رانغی نو د دې وجنه هغه زکات په حکم ده عدم کې چې لکه سره چې نه راغله ولې په طریقې مشروع را نه ځکه طریقه مشروع ده چې ځابه کې شرط ده چې دا په ملت توحید باندې وي یا حقیقتا یا ادعاء مجوسی قال کې اشپرس قال کې موحد سره ده مشرک ده ماشي مثلا وفعل المجوسی اماتة دا ملکول دي اماتة په دې حیوان کې دوه شیزه وي یو غوخی او بل دا چربی چربی چربی چې وسوای نو لکه څنګه چې الکه وای غوخه پاکه شو په زبې باندې طاهره سو اگر که خلقیږي نه د چربی هم څه ده پاکه ده خوش مسله باندې چې چیرته د چا د ماده ور باندې غوړه کړله زمیدار صاحب موږ دې کیږي څه یې لکه وای چار دې په غوړي کې دا زمیدارانو په کې دومره دومره چار دي کتلې ها د زمیدار ما کتلې خو په کې دومره لوی لوی چا چاو دي بیا لکه ګندنی وي ما ته دا ولې دا چې ورګنه بیا نورم کلاویږي خدای دې خیر پکې شکر زمیدار نه یاله ته پېږي یاد نه شو ان ابو نه فاسدي خلاف له خلاف ثابت امام شافعي دا هغه چې غوخه نه پاک نه چمړې ها دا څه بلاله چربي دا هم پاک نه البته کواز ګډې روا ویلی واز دا و او به کمې واز ګډې روا بیا له کوا دا چې دا دینه خدا معلومي لو وقع في الماء قيل لا يفسده نه فاسدي ها یا دنس ان هغه ابو سم سدي ابو دي او کوبه مغلوب وي د چربي غالب بیا دا ابو د حکم د مائیت نه او تل بیا چربي سول خو شي دا مقتل دي او وهل يجوز انتصابه خ چمړه خو خوړه دا چمړه نه زما لاره لګي چربي خوړل خو نه سي هوغه هم خوړل نسی نور څه فائدہ نه اخیستل شي کنه شي اخیستل لو يجوز الانتفاع به في غير الاكل بشحمه كل لا يجوز جائز نه اعتبار بالاكل غوخه خو شي دا او خلکیږي نور څه فائدہ نه ونه چربي سره کله سو خوري کله نور فائدہ ونه خو په داسې حال کې چې وزید غالب دا تیل ډیر وي لا یو کل خوړلی نه شي دا تیل کوم تیل زیتون مثال ته ته خو یتفع به فی غیر اکل په غیر اکل کو نه پیدا اخیستل کولی شي نو ډیر ځله عقل بل حکم د انتفاع بالکل یو او اوس که چېرته شو چې تیل کم او چربی د مردار سو زیاته وا بیا دا هغه بیا د دین لکه فائدہ نه اخلي پوش مسلمان د مردار دغه مردار سره لکه پوش مسلمان او معلومی کې د اخیری قول هدايه مولا ذکر کې پرې باندې فتوا هم ده وخته نشته دا هما کتاب الوزهیت نن در تر سواله کوي تاسو مخلاص کړی مو صلی الله تعالی علیه